والسماء ذات البروج مخ کې صورت داوا د صورت دا خلاصه ده سورہ شمس نه بعد و دیر شم ترتیب کې پیدا کړي مخ کې ترغیب صحیح اخیری ته نو دلته د صحیح اخیری خلق دی او د غلطی اخیری او د نبی علی السلام نمخ کی فطرت په زمانه کې دی وی واقعي او د حق پرستو حالات ذکر کړي او نمونه ذکر کړي د باطل پرستو والسماء ذات البروج او شاهد دی اسمان خاوند پړاونو یا ستورو وانه قیامت راتون کې ته حس پرس کې مونږ او شاهد دا ورځ الماو چې وعده یې شوی یعنی ورځ د قیامت په دې شاهد ده چې راځي به وشاهدین او گواه ومشهود او گواه کونکي گوا شوه یعنی کلمه مشهوده کلمه چې گواہی شوه یا شاهد نبی امت نبی او مشهود امم سابقه لکه نوح علیہ السلام ته ویتا مسله رسول او سو گواهی آخری عمر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مشهور امت ده نوح علیہ السلام امت امم سابقه شاهد مواهد مشهور مسله ده دام گواده فریبا انبیاء قیامت ملائک آزاد مخلوق وجود د سبانی د مخلوق توحید دا ټول گواز پچا باندې قیامت باندې مخلوق باندې چرایي قتل اصحاب الاخدود فلا نسویری یعنی تباشویری خندقون والا د اور النار ذات الوقود اور خاوند بلیدو کله چې دیو په دې اور باندې ناس او دیو هغه چې ټول مؤمنان سره شهود گواو شهود حاضرو الله امتحانو بادشاہ ظالم خلق کافر کولو د فطرت د زوالي واقعا چوکونو کې کندې کنستې وي اورې بل کړو چا بچي د دین نه ځان وګرځولو مرتد بچو عزت تاسو نشته ما شوبه ورته وګرځولو مور پریشان و ما شوم وای چې مور په اشاره کې ګمر ادا دا وی جرم سو و ما نقمو منهم بد نو غنل دي خلقو منهم د دې مؤمنانو مگر دا چې ایمان راوړل په الله غالب او سائل شوی او سمدا او مخکې موږ دا حواله اړولې مې الله غزا ته چې د دې اختیار نه بر وخت الله پارشي باندې دی ګوا یقینا آکسان چې تکلیف ورکول مؤمنانو ته او مؤمنانو خذو توبه توبه او دوی سان دي لپاره د عذاب د دوزخ فتنو تکلیف ورکول عذاب ورکول دي لپاره د عذاب سوزول کې یقینا چې ایمان راوړو عمل وکړي دي لپاره به جنتونه رواني به اعلان دي دا غنه ولي او دا کامیابی ده لویان یقینا نیول استاد رب دې ډیر مضبوط شدید سخت دي مضبوط دي او دا الله لوی پیدا کړو مخلوق و یعیدو بیا به واپس ګرځي پنا تا یا دوباره الله بخون کې دې مینه کون کې ودود خاوندار شو مجید د بزرګي فعال کوي هغه چې واړي فعال په اعتبار د مخلوق سره مخاطبین سره مبالغه آیا راغله تا ته خبر د لخر د فرعون او د ثمود بلکې چې کفر کړو فی تکذیبن پدرو جنتیا کیو د دین پیغمبر او الله من ورائهم هر طرف ندوی محیطن گیرون کیوں ورا اکبر بلکې دا قران دې مجید د لوی شان والا لوی مرتبه والا فی لوح محفوظ دا الله په لوی دفتر کې وم هر دې چې خدای الله په دفتر کې لوح محفوظ سورت ممتاز دی هم پدا خندقونو او دار الله په آخري آیات فی لوح محفوظ